بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د قانون اساسي د درسونو په سلسله کې موږ تاسو په تیرو درسونو کې یو دوه درې مقدمه وویلې یو مقدمه د افغانستان په باره کې وه چې د افغانستان څه شی ده په دې کې کوم وضعیتونه حاکم دي او د نړۍ په دې معاصرو جریاناتو باندې د افغانستان تاثیرات څه شی دي او ولې بیا د دنیا خلک دې خو تر منډي وي کله انګريز راځي کله روسي راځي کله امریکایي راځي کله کاناډایي راځي کله فرانسوي راځي په دې یو وینې لا وچې شوی نه چې بیا بل پسې راشي په دې ځای کې کوم کشش پروت دی چې دا خلک ځان ته راکاږي د افغانستان په اړه د افغانستان د ولس په اړه د افغانستان د جغرافیې په اړه د افغانستان د خلکو د فکر او تدین په اړه باندې او د افغانستان د خلکو د جهاد او جهادي تاثیرات په اړه یو مقدمه و چې د نړۍ خلک دا وضعیت نشي زغملی د دې د بدلولو لپاره یعنی کافران د دې د بدلولو لپاره به خپل جدوجهد کوي او دغه جدوجهد دوی مخکې د توپو او ټانګو بم بارود له لارې کړی مسلسل په مکرر ډول تاثیرات په هغه پیمانه او په هغه شکل نه دی راوتلی چې دوی غواړي نو بیا دوی خپل تګلار او طریقه ورته بدله کړې ده او غواړي چې د افغانستان دغه وضعیت یې د فکر او فرهنګ له لارې د تعلیم له لارې د نظریاتو له لارې د سیاست له لارې د غیر جنگي وسایلو له لارې نه تبدیل کی او بل مقدمه د موږ تاسو هغه دویمه مقدمه د موږ تاسو د اروپا په باره کې و د اروپا د تاریخ په باره کې په اروپا کې د مسیحیت په باره کې د مسیحیت د انحراف باره کې د مسیحیت د استبداد په باره کې د اروپا د ټولنې په باره کې چې په څو طبقو باندې ویشل شوی و بیا د مسیحیت او د کلیسا د استبداد او د خلکو د انزجار او د فغان او د چیغې او د زړه تنګۍ او په دین باندې د بدګمانه کېدلو په باره کې او د سیکولرزم یا د لا دینیت د زیږېدلو او د هغه د زیږون د تاریخي پس منظر په باره کې وه د دیموکراسي د زیږېدلو په باره کې چې دیموکراسي څه شی وه ولې په اروپا کې وزیږېدله او بیا د دغو فکرونو د دیموکراسۍ او د لیبرالیزم او د سیکولریزم او هغه څه ته چې دوی ازادي وایي د دغو شیانو را صادرول اسلامي خاورې ته مسلمانانو خاورې ته او په خاص ډول بیا افغانستان ته او په هغه سلسله کې بیا د امریکا او د غرب د اوسنۍ یرغل او په دې کې د یو نړیوال ائتلاف یو نړیوال جنګي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، تبلیغاتي ائتلاف جوړېدل او دلته د دوی د تېر دیارلس څوارلس کاله جګړه او په راتلونکي کې د دوی د جګړې د استمرار عزایم په دې باره کې موږ تاسو یو مقدمه وویله نن هم یو مختصر غونې مقدمه د قانون اساسي د درس نه مخکې تاسو په خدمت کې عرض کول غواړم هغه دا چې موږ ولې د قانون اساسي دغه ډول تنقید یا نقد ته یا دغه ډول ارزونې ته د شریعت په رڼا کې ولې ورته اړ شو دا موږ ضرورت څه شی ده بس یو قانون د قانوندانانو ور سره کار دی موږ ملایان ور سره څه کار لکه خلک چې وایي کنه په ملا به خپل ملای کوي قاضي به خپل قضاوت کوي انجنیر به خپل انجنیری کوي ډاکټر به خپل ډاکټري کوي او سیاستوال به خپل سیاست چلی حاکم به خپل حکومت کوي موږ ته د ملایانو په حیث باندې یا د مسلمانانو په حیث باندې موږ ته د دې ضرورت ولې پېښ شوی چې موږ د قانون اساسي څېړنه وکړو او قانون اساسي نقد وکړو او هغه یو په اسلام باندې ور عرض کو د اسلام په تله وتلو چې دا کفر ده که اسلام ده په دې قانون اساسي کې سره غلي دا کفر ده که اسلام ده او د دې په منلو باندې سره کافر کیږي که مسلمانۍ که ګناګاري که څه کیږي ور باندې د دې ضرورت ولې پیښ د دې پوښتنې په جواب کې تاسو خدمت کې زه نن یو څو ټکي د مقدمې په عرض باندې وړاندې کوم هغه دا چې کچېرې د تقنین او د تشریع د قوانینو او د حاکمیت دا موضوع په اسلام کې یو اساسی او عقیدوي موضوع نه وای او د ایمان صحیح کېدل او نه صحیح کېدل په دې پورې موقوف نه وای په دې پورې اړه نه درلودای موږ به سر نه پرې خوږاوه خو دا داسې یوه موضوع ده چې بې له دې نه ایمان صحیح کېږي نه څنګه چې عقیده د توحید ده څنګه چې عبادت واحد لا شریک ذات ته کوو همداسې به تحاکم او فیصله هم د همدغه واحد لا شریک ذات په دین باندې کوو او که دغه څه ونه کوو نه عبادت صحیح کېږي نه کلمه صحیح نه عبادت صحیح کېږي الله نه قبلي او نه کلمه صحیح کېږي مسلمانۍ به نه قبلي دا د ما خبره نه ده قسم مې دې وي ستا په رب باندې اي محمد صلی الله علیه وسلم قسم مې دې وي ګوري قسم هغه څوک یادوي یا قسم ته د هغه چا ضرورت وي چې هغه غواړي خپل خبره په قسم باندې قوي کې ترڅو چې خلک یې ومني یا د قسم په زور باندې د خلکو اعتماد په ځان باندې راولي الله دې ته محتاج نه دی الله خپل خبره په قسم د دې لپاره نه قوي کوي چې کبي قسم وي نو د خلکو به باور پیر نه شي نه بلکې علما وایي چې رب العالمین چې دا موضوع په قسم باندې ذکر کړي ده داس حال چې الله قسم یادولو ته هیڅ ضرورت نه لري د الله د کون د الله د مخلوقات د انسانان پیریان دا څه چې موجود دي ما سه الله چې دا هر څه دي دا د الله مخلوق دی دا د الله ملک دی په دې کې د الله فرمان چلیږي الله دې ته ضرورت نه لري چې خامخا خپل خبره په قسم باندې کوي خو علما وایي چې دا خبره نو په قسم باندې یاده کړې ده د دې هغه حکمت یې او راز یې دای په څه کې ده او هغه په دې کې ده چې د خپل بندگانو ته دا وروخي چې دا خبره ګوري ډیره مهمه خبره ده دا خبره ډیره مهمه خبره ده ځکه خو په قسم باندې د تیاد کړ چې د تاسو په عرف کې چې کومه خبره په قسم یاد شي هغه ډیره مهمه وي او ډیره د منلو وړ وي نو ګوري اې ما بندگانو انسانانو دا خبره مې چې په قسم باندې درته یاده کړې ده دا داسې خبره ده چې په دې کې څه د شک گنجایش نشته ده دا یقیني خبره ده دا هم داسې د دې بل تعبیر او تفسیر دا نشته فلا وربک قسم دی ستا په رب باندې لا یؤمنون نه مسلمانېږي د خلک ایمان نه قبلېږي مؤمنان کېږي نه حتی یحکموک تر هغه پورې چې دوی حاکم نکی تا چې تا حکم و نه ګرځي تا حاکم و نه ګرځي فیصله و تا تراجع نه کی خپل عقل خپل فکر خپل ګرایشات خپل تصورات خپل رواجونه خپل عنعنې خپل تاریخي موروثي فکر دا حاکم و نه ګرځي بلکې اي پیغمبر ستا د الله د رسول په حیث او تر تا ورسه د تا شریعت د حاکم په حیث و نه مني دا خلک نه مؤمنان کی حتی یحکموک تر څو تا حاکم کی چې تر څو تا حاکم نه کی د خلک نه مسلمانې خپل څه شي کې د حاکم کی یوازې په عقیده کې او په تعبدي جانب کې د عبادت په جانب کې غیبیاتو کې چې تاسو ویل هغه دی نه فيما شجر بينهم د دوی ترمنځ څه مشاجره او مناقشه او منازعه او شخړې پیدا کیږي چې په دې کې د حاکم نه کې نو ایمان نه قبلي د تاسو په ورځنی ژوند کې د تاسو د چارو په تنظیم کې د تاسو ترمنځ د خو د بد او د حق او د ناحق په تعین کې چې مشکلات پیدا کیږي شخړې او منازعه پیدا کیږي مشاجره پیدا کیږي په هغه کې چې تا ونه مني یعنی د ژوند په چارو کې د تا قانون ونه مني یوازې په عبادت او تصور او عقیده کې نه د ژوند په چارو کې د ټولنې په چارو کې په دې کې د تا دین حاکم نه کی دا نه مسلمان نه مؤمنان دي حتى يحكموك فيما شجر بينهم یوازې حاکم کېدل باندې هم دلته اکتفا نه ده شوی رب العالمین یو بل قید هم لګولای چې که یو څوک د حاکم هم کی فیصله هم تا ته راوړي او بیا دا فیصله و هم منی عمل هم پې باندې وکړي خو له زړه نه یې نه یې منلې په زړه کې بیا هم یو څه حرج او نارضایتي موجوده وي په دې فیصلې باندې قلبا قانع نه وي له زړه نه ور باندې قانع نه وي که څه حرج تنګي په زړه کې لا پاتې وي بیا هم د مسلمانېږي سره دې چې منلې هم ده سره دې چې عملي کړې هم ده خو په زړه کې یو څه حرج تنګي نارضایتي لا پاتې ده مثلا یو دوه کسانی منازعه منځ کې پیښه شوې مشاجره بیا یو شرعي قاضي ته تللی او قاضي د شریعت د حکم مطابق د دوی ترمنځ فیصله وکړي دیو په حق کې شي د بل په خلاف باندې شي بیا چې د چا په خلاف شي عمل خو ور باندې کوي ځکه د قاضي حکم خو حکم نافذ وي کنه عمل خو به خامخا ور باندې کوي هغه حق خو به ور ادا کوي خو یو څوک پښتنه تی وکي مثلا پښتنه تی وکي چې څنګه شاله کوم فیصله څنګه شوه و دې منله کو دې نه منله و دې ګټله کو دې بایله دا ورته وایي چې بس خو نو منو به څنګه چل کوي نو مجبوریت ده نو منو به ته دې خبر دې بیا کافر کی څنګه چل کوي بس یو کار وش منو به دی هغه د خپل نارضایتي اظهار کوي په دې خبره باندې چې اظهار کوي نو هغه قید هغه هغه شرط هغه پکې پوره نشو کنه حرج به په زړه کې نه پریدي لزړه به مني لزړه به مني حرج ځای به نه پریدي ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت دي هغه څه نه چې تا فیصله کړې ده په زړه کې به حرج نه پریدي ويسلم تسلیما او ورسپاري به دغه شریعت ته دغه حاکم ته تا ته پیغمبره دا هر څه په پوره ورسپارلو باندې خپل فرمایشات په پکې او خواهشات په پکې نه ځای چې کشکې دغه څه شوی وای نو ګوري په شریعت کې د موږ تاسو په دین کې د حاکمیت جانب د فیصله جانب دا هغه شی ده چې بل دین ایمان نه سمېږي نه قبلېږي که دا د حاکمیت موضوع او د قوانینو موضوع دا دغسې موضوع نه وای مهمه موضوع نه وای نو موږ به ورپورې نه نښتلو دا د حرج په اړه باندې ماته د استاد سید قطب رحمت الله علیه یو خبره راياد معلم فی الطريق کتاب دی هغه ډیر خوندور کتاب دی د دې کتاب دی وجه نه غیر دام شوی دی دا کتاب چې هغه ولیکل مصر حکومت دی هغه بندي کلونه کلونه یې بند ورباندې تېر کړ ډېر څه دا کتاب خو ته په دې خاطر لیکلی چې د مصر نظام چاپه کړي خلک راوپاروي ته چې د کتاب نه تېر شه او دا تاسو ته نشریات او خپرونې او لیکنې تر اوسه کړې دي کوم دعوت په خلکو کې خبر کړي بس د دې نه پښیماني ظاهره که موږ به ته معاف کړو خپل خور ورولېګل ورته د د خور چې بندي وغه هم ډیر وخت سره نه ولیدلی هم نو بیا اخور ته ویل چې وروره د خلک داسې وایي درته د پیمانه اظهار وکوي نو تا به موږ معاف کو بس یو جمله دونه ولیکي چې اعتذر عما فعلت بس خلاص نور به دې معاف کی او به دې بس یو شپږ میاشتې به داسې شفاخانه کې د صحت په نامه باندې وبسي یو یو بل بهانه باندې به دی وباسي بیا به ورغه نه وسته دای نه خوشي دی خپل خور ته وایي چې اعتذر عن العمل مع الله الله سره مې چې کم کار کړی الله ته مې چې کم کار کړی الله دین ته مې چې کم کار کړی دغه نه معذرت وغواړم چې بس دا مې خنه کړی دغه باندې پښیمانه شم بیا ورته وایي چې الاصبع التي په پښتو به د توم شټول په پوش وي هغه ګوته چې په ورځ کې څو څو ځلې د الله د وحدانیت گواهی ورکوي او پورته کیږي د الله د وحدانیت اظهار کوي په مانځ کې اشهد ان لا اله الا الله که چیرې دوی ما په حق باندې محاکمه کوي نو خو زه د حق حکم ته تسلیم یم خلاص خو د حق فیصله د تسلیم یم ورته او که په باطل باندې ما محاکمه کوي دوی په باطل زه په حق یم نو بیا زه ډیر اوچت یم د دینه چې د باطل نه د زه د رحم طلب وکوم چې ما باندې رحم وکوي الاسبع الذي يشهد مرات بوحدانية الله لا يرفض ان يكتب كلمة واحدة يقر بها حكم الطاغية هغه ګوته دی ما چې دی الله په وحدانیت باندې بار بار په ورځ کې گواهی ورکړي هغه د دین انکار کوي چې یو حرف دی ورته ولي کې دوی خلا معنی یو جمله وایي یو جمله نه لیکم یو حرف ورته نه لیکم یو څوک ورته راغله وتل چې استاد ته اوس په داسې یو مشقت حالت کې تکلیف کې خیر پر رخصت باندې عمل وکوه عظیمت باندې مکوه د دعوت او مسلمانانو د ډېر مشکلاتو په حالات کې دي بې سرپرستی ده سرپرست نشته ته په عظیمت باندې عمل وکړه په رخصت باندې عمل وکړه هغه ورته ویلي وي چې کله چې قیادت پر رخصت باندې عمل وکوي نو مادونه قیادت د اتباع چې دي هغه ګمراهي ته وي د رخصت په عمل کول د اتباعو لپاره دي د قیادت لپاره نه دي نو بیرته اصلي خبر تر راځم د دې حرج او د عدم حرج په اړه کې هغه په خپل کتاب کې په دې د معلم فی الطريق په مقدمه کې هغه په دې اول بحثونه کې یو ډیر مهم موضوع ته اشاره کړه هغه وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې تیر دیار لس کاله په د باندې قران نازل شو دیار لس کاله ملای ملک د تراغه وحي او تراغله خو په دې دیار لس کلونو کې په د باندې احکام او شرایع نازل نشو بس دا شی ور باندې نازلې ده چې عقیده څنګه جوړ د آخرت په اړه تصور څنګه جوړ شي د اله په اړه د اله د عظمت او د قدرت او د اله د د د سلطان په اړه باندې د انسان د تصور څنګه جوړ شي د مکمل استسلام د روحیه څنګه په دې کې ایجاد شي د د تزکیه نفس څنګه وشي او د جاهلیت نه د څنګه را بیل کړی شي د جاهلیت له ماضی سره د د رابطه څنګه قطع کړی شي دیار لس کاله مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل د الله د عظمت او د الله د خالقیت مالکیت او الله د الوهیت دا خبره په مختلفو شکلونو کې د انسانانو ته کېدل کېدل کېدل کېدل وي دا د شرایع ولې ور باندې نه نازلول په هغه وخت وي کېدای شي چې په هغه وخت کې شرایع ورته نازل کړي وي د دې خلکو نفسونه لا د ماضي د تاثیراتو نه پاک نه وو په زړه کې ولا تحرج مرج پاتې کېده وی الله رب العالمین دیار لس کال د انسانانو باندې خواري وکړه او ملائکه ورته راولېږه پیغمبر ورته راولېږه قرآن ورته راولېږه راولېږه تر څو د دوی دا نفسونه داسې کې چې حرج پاتې نشي کېدای بس چې بیا کله حکم ورته الهي راځي سمعا وطاعه او دا خلق داسې تربیه شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې ورته وایي والله یا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك ای دی الله پیغمبره که د دریاب ته موږ ورغورځي نو ورغورځي نه درته وایي چې دا خو به موږ ډوبوي ته چې موږ ورغورځي خو بس خو حق لارم دغه ده موږ سره شک شوبه حرج په زړه کې نور پاتې نه ده نو قرآن دغسې یو نسل جوړ کړ چې دا نسل جوړ کړ دې چې هر څومره شاقه تکالیف په دوی باندې راتلل دې په خوشحالۍ باندې نه حرج مرج به په ځای کې نه دا نن چې موږ په ژوند کې قرآن حاکم کېږي نه د دې علت دا ده چې موږ د ماضي نه ځان پاک کړی نه ده موږ د خارجي تاثیراتو نه ځان پاک کړی نه ده موږ په زړه کې د قرآن لپاره پوره پوره ځای نه جوړ کړی هلته نور شیان ورسره هغه نور شیان هغه کله رواجونه دي کله رسمونه دي کله مصالح دي کله سیاستونه دي کله خواهشات دي کله خوندونه دي رنگینی ده د دنیا بس وای چې الله دې راضي وي لیلا دې راضي وي چې الله تعالی د انسان په سینه کې یو زړی ښي او په یو زړی کې دا یو ګوګل کې دوه زړونه ورته نه دي د دې معنا وای دا ده چې په دا یو زړی کې دوه شی نه دی یو توحید دی یو شرک دی الله د انسان لپاره دوه زړه نه دي یا د زړه دوه برخې نه ده چې د یو برخه مې د توحید لپاره د یو برخه مې د شرک لپاره یا عقیده مې د اسلام او اقتصاد مې د کاپیټالیزم دا څنګه نو حرج بنوي ترڅو چې انسان په پوره معنا په قوانینو کې هم د الله حکم ته تسلیم نشي ته د هر څومره عبادتونه وکي هر څومره حجونه وکړي هر څومره نوافل وکړي هر څومره په زوره په زوره باندې کلمې وایي دا ورنه قبلېږي الله یې په قسم باندې یادوي چې دا په دې ځای نه مسلمان دي وروسته نور هم زه تاسو په خدمت کې آیتونه او حدیث او هغه وصف د قرآن بیانوم تاسو ته د هغو خلکو په باره کې چې تحاکم الی الله نه کوي د الله په دین باندې فیصله نه کوي هغه قرآن په کوم کوم وصفونو باندې بیان کړي دي یاد کړي دي هغه ته کم کم نمونه ورکړي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په دې خبره باندې تاسو خدمت کې ټینګار کوم چې په خلکو کې یو غلط تصور راغلی دی یو دغه اسباب او عوامل هغه دي چې په مخکنی درس کې ما تاسو خدمت کې عرض کړل مختلفو اسباب او عواملو د وجنه د خلکو دا تصور ګډوډ شوی دی د عقیده ګډوډه شوې ده د اسلام په اړه باندې دوی تصور دا دی عقیده دا چې بس اسلام یعنی نوافل کول فرایض کول قبله ته مخ کول مونږ او داس کول روزه نیول خیر او خیرات زکات ورکول بد دي شي ته اسلام وایي دا خو د اسلام یو جانب دی دا خو هغه جانب ده چې دیار لس کاله وروسته الله مسلمانان په مکلف کړ د دیار لس کاله مخکې چې مکلف هغه څه شو د تا نفس خالی کول د جاهلیت د خیر او د تصوراتو نه هغه کار خو تا نه ده کړی کنه د نفس به داسې پاکوي چې یوازې د الله فیصله پکې ځای شي د خپل ټولو رغباتو ميولو ميلونو د دونه به ځان خلاصوي ته به عبد شي عبد عبد بنده ته وایي او بنده مری ته وایي او مری هېڅ صلاحیت نه لري د بادشاه په ما د خپل خاوند د خپل مالک په مال کې دغه په ملکیت کې هغه به شریک ور سره نه ده هغه به چې چې څه به سید او توای یا بادار او توای دی چې کله ته پورا عبد شې نو بیا ته فرمان منلای شي موږ خو پوره عبدیت په ځان کې راولو نه موږ د عبادت او نوافل باره کې سجده ولګو خو قوانین د شي زفر ونه کې دغه په دیموکراسي باندې دغه په کمونیزم باندې په دې باره کې د اخلاق باره کې به موږ لیبرالان یو دین د خلک اوس وایي اخیده کې مسلمان په اقتصاد کې به کپټالیست په ټولنه کې به سوسیالیست په اخلاق کې به لیبرال او په ټولنیزو روابطو کې به نشنلیست دی دا خو مسلماني نه شوه مسلماني خو دې ته وایي دا ټول جوانب به د اسلام وي که نه بیا ته مسلمان نه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو جهل او د مکې د قریشو نه د کافرانو نه د دوی څه منل څه یې غوښتل منځونه ورنه غوښتل زکاتونه ورنه غوښتل مځکه ورنه غوښتل دا مځکه مره کې په بندر ته فابریکې او شان جوړوم ها اولادونه ورنه غوښتل چې دوی زما عسكر شي هغه غوښتل ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اي خلق لا اله الا الله ووايي اي خلق لا اله الا الله ووايي غير دي اله نه بل اله نشته دي بل اله قانون نه منو دي بل اله حکم نه منو دي بل اله فیصله نه منو دي بل اله خاطرداري نه منو دي بل اله دین نه منو د بل اله د احکام رعایت نه منو د بل اله د احکام د پر ځای کولو لپاره هیڅ التزام نه منو دا شی ووایي او بیا تاسو وایي چې د لا اله الا الله هم په عربي باندې ده تاسو وګورئ چې لا اله الا الله هم په عربي باندې او هغه هم عربي نو زه دغه یوې جملې چې دوه درې ثانیې غواړي دې ویل هغوی ته سخته چې نه ویله هغه ول نه ویل هغه د دې په التزاماتو پوهېدل چې دا به نور شیان غواړي د دې معنی بیا دا ده چې زه به خپل ماضي نه بیلېږم خپل تاریخ خپل آبا او اجداد باندې افتخار خپل تصورات خپل عقاید خپل حلال او حرام معیارونه خپل د ژوند معیارونه دا شیان به زه ټول پرېږدم او یوازې یوازې عبد به یم خپل مولا ته به تسلیم یم چې مولا ما ته څه وایي همغه به عملي کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خلق ته کلمه په دغه مفهوم باندې بیانوله ځکه خو کافرانو نه منل کنه یوازې د یوې جملې تکرارول دا څه شي هغه اسانه خپل ژبه او خپل کلمات دا چې به حلقې حلقې درته ویلې وي قلقلو باندې هیڅ مشکل به نه ووت خو څه عاجز نه دي د ویلو نه خو هغوی د دې په التزاماتو په یدل ځکه نه منله هغوی ته لا اله الله دین ښکارېده یو جمله ورته نه ښکارېده هغوی ته لا اله الا الله داسې یو حقیقت ښکارېده چې دا کون ټول تبدیلاوه د دې کون تبدیلي یې غوښتله هغوی ته دا شیان داسې ور معلومېده هغوی ته لا اله الا الله د قربانۍ په معنا و چې هر څه به قربانومه خپل جوړ دین خپل هوا هوا خپل تصورات خپل عقاید خپل ماضی خپل افتخارات خپل بوتان خپل سودی اقتصاد خپل د فحشا او د زناو په مټ باندې جوړ اقتصاد چې زناخر خځې به چلولې بیرغونه به ورته لګولي وو دا ټول به پرېدمه زه به یوازې عبد کېږم او فیصله به بیا د ما د تصور او د عقل نه نه وي فیصله به بیا د اکثریت د رائے نه نه وي فیصله به د اسمان نه راځي د اسمان فیصله ته به تسلیمېږم هغه لا اله الا الله د دین په حساب باندې پیژنه نو ځکه نه مانه که یو جمله وای په ورځ کې خو به زر کړه ته ویلو دا چې نه منل هغه په حقیقت دی او دا نن چې مسلمانان ګډوډ دي او بدبختی سره مخ دي هغه دا چې دوی لا اله الا الله یو جمله ګڼي دین نه ګڼي دین په دې معنی نه ګڼي چې لا اله الا الله بوای او به لا اله الا الله محمد رسول الله په اقتصاد وی چې ګوري په موږ خو په اقتصاد کې په کپټالیزم باندې چلیږو موږ په ټولنه کې سوسیالیستان یو موږ خو په اخلاق کې لیبرالان یو موږ خو شخصي ازادۍ ته معتقد یو موږ خو د ښځو د نرو ترمنځ د تساوي او د جندر په دې هغه باندې یووالي باندې قانع یو نو دا خو لا اله الا الله نشوه که نه دا خو ته په حقیقت کې وایې چې هناك اله وهناك آلهة أخرى مع هذا الإله یعنی دلته یو اله هم شته چې د اصلي اله ده او د دغه اله ترڅنګ نور الهان هم شته چې دغه د احکام منل ته هم متعهد یم ملتزم یم چې دې منی که نه منی د زه خوخه دره سره کنه د خوخه نور به ناراضه کی نو دا خو شرک شو د شرک معاصر شکل خو هم دغه شو کنه نو ځکه هم وایي چې سیکولران دا مشرکان دي دوی د الله سره د الله په حاکمیت کې شرک کړی نو خلکو سره دا تصور غلط ده چې اسلام یوازې عبادت ته ویل کیږي او نوافل ته ویل کیږي حج ته خیرات او زکات دې شانو ته ویل کېږي بلکې عبادت د یو چا فیصلې منلو او یو چا ته د فیصلې کولو ته هم ویل کېږي د عدی بن حاتم رضی الله عنه دغه مشهور حدیث دی تاسو علما یې څه در معلوم دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د آیت شریف صحابه او توایي چې هغه خپل احبار او رهبان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی پرته له الله نه احبار او رهبان خپل ربوبیت باندې نیولي وو خدای یې نیولي وو نو هغه تعجب وکاو هغه په داسې تازه له شام نه راغلی د سرو زرو صلیب هم په غاړه کې وله هغه ته چې رسول الله مونږ خو دې عبادت نه کاوه یعنی دا ته چې په کوم مفهوم باندې وایې چې د خلکو د نصارا او يهودو دوی خپل احبار او رهبان په اولوهیت باندې منلي په ربوبیت باندې په ربوبیت منلي وو من خو دغه عبادت نه کاوه من خو هغه ته ارباب نه ویل د رب په هیڅ هم د دوی کوم یو نه وګڼل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې هغه به حلال نه در باندې حرامول او تاسو به نه منل ورسره وي هو دغه څه هو وي هغه به حرام نه درته حلالول او تاسو به نه ورسره منل وي هو دغه څه هو وي نو امدغه د تاسو عبادت او هغه ته یا امدغه د دوی عبادت وو د احبار او رهبانو نو ګوره دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شته عبادت وایي د فیصله منلو او د فیصله کولو د چا فیصله چې ته منې په حقیقت کې دغه عبادت کوي او چا ته چې ته فیصله من دون الله کوي په حقیقت کې ته ته خپل خدای ثابته یې چې ته تشریع کوي شریعت او قانون لزان ورته جوړوي ته په هغه باندې په دې کار باندې کافر کېږي نو دغه مفاهیم او دغه تصور په حقیقت کې دا د موږ تاسو د دین حقیقت دی دا د موږ د دین مفاهیم دي دا د موږ د دین احکام دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دغه ډول دین خلق ته بیان کړی صحابه کرام هم دغه ډول دا دین خلق ته بیان کړی رسولې او د اسلام په فقه کې د اسلام په سیاسي فقه کې هم دغه ډول تشریح د دین خلق ته شوی ده زه تاسو په خدمت کې هغه وصفونه بیانوم چې قران کریم د هغه چا لپاره کارولې دي چې هغه قانون دی الله نه مني تحکم فیصله دی الله نه کوي دی الله په دین باندې نه کوي عبادت کوي الله ته سجدي الله ته لګوي خو فیصله دی الله په قانون باندې نه دا چې قانون اساسي موږ تاسو د درس اساسي موضوع ده او تر هغه چې دغه مقدمه موږ تاسو لکسنه هضم کړي نه وي سم په ځان کې جذب کړي نه وي په خپل ذهن کې جذب کړي نه وي یا د دې قانون اساسي په دې مواد او ال احکام صادر شوی دي او کوم توصیه شوی دي په غیبه نه سم کوي ګونه قران کریم هغه چاته چې حکم به مال الله نه کوي دی الله په قانون باندې حکم نه کوي هغه ته کفر هم ورته وایي هغه کافر هم ګڼل قران کې الله تعالی فرمایي سوره مائده کې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې فیصله نه کوي دی الله په حکم باندې دی الله په نازل شوی هغه حکم چې الله نازل کړي دا خلک کافران دي په دې باره کې د ابن عباس رضی الله عنه یو قول د اسلام د سیاسي فقه یا د حاکمیت د نظریې په باره کې د علماو په منځ کې شته چې کفر دون کفر ورته شوی دی د هغې خپل اطلاق او خپل مصداق دی دا د هرې زمانې په هر زمانه کې په اماغه ډول باندې نه تطبیق کیږي چې په هغه زمانه کې ځکه په هغه زمانه کې حکامو د الله له دین انکار نه کاوه نور شرایع او ادیان یې په اصلي دین باندې غوره او برتره نه ګڼل بلکې د تنبلۍ د وجنه یا د هوا د وجنه یا د عصیان او نافرمانی د وجنه کله به داسې شوي چې هغه به پاتې شوی د الله په حکم به فیصله نه کړي په هغه کې به خپل هوا باندې فیصله کوي خو وضع د دین یې لزانه نه ده کړی حق اماغه غنل چې الله نازل کړي حق اماغه غنل د اوس زمانه خلک نه یوازې دا چې د دین وضع خپل کوي د الله را لګلې شوی دین دن منی هم نه د تطبیقېدو مخنیوي هم کوي څوک چې دفاع ورنه کوي هغه وژني زنداني کوي او په شعوري ډول باندې کوشش کوي چې د خلکو ذهن ته دا خبره ورننه بس چې د الله دین په دې زمانه کې د منلو نه ده په دې زمانه کې موږ خپل مشکلات د خپل هغه قوانینو پر اړه کې حل کوو چې موږ د زمانه او د حالاتو مطابق وضع کوو دوی خو محاربت د دین دی الله د الله د دین په خلاف دوی جګړه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې ولو په خپل شخصي ژوند کې د لا د الله دین تطبیق دا خو لا فکر چې سیاست نظام اقتصاد عسکریت فوز اجتماع په دې مسایلو کې د الله دین تطبیق نو د دې خلکو په حق کې دا کفر دونه کفر نه دی دا یو تفصیلی مسله ده د اسلام کتابونو د عقاید کتابونو ته تاسو رجوع کوئ نو کافي تفصيلات به په دې باره کې وګورئ چې اوسنۍ معاصر علما ولیکلي نو یو وصف الله چې دوی ته بیان کړی ده چې څوک د الله په دین فیصله نه کوي او خپل هوا او هوس باندې فیصله کوي هغه کافر دی الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بل وصف دویم چې الله بیان کړی ده د دې په حق چې دا څوک فیصله نه کوي الله په ظلم پیدا ظالمان الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون څوک چې د الله په دین فیصله نه کوي د الله پر لګل شوی دي دا ظالمان دي دریم وصف چې الله تعالی بیان کړی دی د خلکو په حق کې الله فرمایي هغه ځم فسق دا وی فاسقان دي الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون څوک چې د الله پر لګل شوی حکم فیصله نه کوي هغه فاسقان دي حاکمي داسې حال کې چې د هغوی سره تورات شته او په هغې کې د الله حکم ده او بیا د همغه نه هم دوی مخ اړوي د الله د حکم نه مخ اړوي د تطبیقولو نه مخ اړوي خو نو حکم یې څه شو وما اولئک بالمؤمنین دا خلک مؤمنان نه دي د بې ایمانۍ وصف ده چې څوک د الله په شریعت فیصله نه کوي او قانون که قانون جزایی وي که عدلی وي که د مطبوعاتو قانون وي که قانون اساسي وي که عسکري قانون وي که د دوی په اصطلاح د تروریزم خلاف جوړ کړی قانون وي چې په حقیقت کې د جهاد خلاف قانون دی که دا چې دا د اسلام په خلاف وي او دغه ډول کوي دغه په حق کې الله دغه ډول اوصاف بیان کړی دي همدارنګه الله تعالی فرمایي من دغه د بیمانۍ په دی وصف کې ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله فرمای دوی وای چې موږ په الله باندې ایمان راوړی او په دغه رسول باندې ایمان راوړی او موږ طاعت کو ثم يتولى فريق منهم بیا مخ اړي یو طایفه د دوی د شریعت د قانون لمانلو نه ورسته د دین چې دوی اطعنا ایم ویل د جمنګه طاعت کو وما اولئک بالمؤمنین الله فرمایي دا خلک مؤمنان نه همدارنګه الله تعالی فرمایي په کوم بل ځای دا اختیار حاصل ده چې کله الله یو فیصله وکوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو فیصله وکوي چې بیا د دوی ته پاغي کې د انتخاب او د اختیار حق حاصل وي چې او یا منم یا نه منم یا مات کې دا خوښه ده او یا نه هغه خوښه ده چې څوک د الله نه او د رسول الله نه نافرمانی وکړي هغه په ښکاره ګمراهۍ کې بې دینۍ کې همدارنګه الله تعالی فرمایي فلا وربک لا یؤمنون قسم مې دی د تا په رب باندې پیغمبر دا خلک نه مؤمنان کیږي تر څو چې تا حاکم نه کی دا هغه څه چې د دوی ترمنځ پیښیږي او بیا په زړونو کې خپل حرج هم احساس نه کی او هر د تا د فیصلې نه او ټول هر څه الله ته ورسپاري خپل فرمایشات خپل غوښتنې خپل ملاحظات دا سره ملګری نه کی پنځم وصف یا صفت چې دغه ډول خلقو په باره کې قرآن بیان کړی دی نو هغه د تحاکم الی الطاغوت طاغوت ته فیصله وروړل طاغوت ته فیصله وروړل هغه طاغوت که بت ده هغه طاغوت که قانون ده هغه طاغوت که قاضي ده هغه طاغوت که څارنوال ده هغه طاغوت که یو قومي مشر ده خو چې د الله د حکم نه پرته په بل څه باندې فیصله کوي یا د الله د حکم مخالفه فیصله کوي هغه طاغوت د کفار شکل کې ده که د شخص په شکل کې ده که د شي په شکل کې ده او که د تصور او عقیده او د نظام او د تګلارې او د قانون په شکل کې ده الله تعالی فرمایي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آیا ته نه ګوري هغه خلکو ته چې ګمان کوي چې دوی ایمان راوړی دی تاسو خو الحمدلله علما یې در معلومیږي چې قرآن کریم کې او عموما په عربي ژبه کې د زعم ټکی په هغه ځای کې کارول کېږي چې هلته د دروغو محمل وي هغه ځای هغه خبره هلته دروغ پکې ډېر وي یعنې هغه خبره حقیقت نه لري یوازې یو ادعا وي دروغ وي د هغې دپاره د زعم کلمه کارېږي دوی په دروغ باندې دعوا کوي چې موږ ایمان راوړی په هغه څه چې تا ته نازل شوي او هغه څه باندې ایمان راوړی چې له تا نه مخکې نازل شوي بیا نو دوی کوي څه شي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت دوی غواړي چې فیصله ویسي طاغوت ته وقد امروا ان یکفروا به په داسې حال کې چې دوی ته یقیني امر شوی ده چې په دې طاغوت باندې دی کفر کافر شي کفر دی ور باندې وکوي ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا نو تحاكم الى الطاغوت دا په خپل د دوی وصف دی چې قران کریم کې ذکر شوی همدا رقم ته اتباع الهوا خپل اهوا او هوسونه په تلل دا نن چې د انتخاباتو او د اکثریت او د دې خبره دا ټول د اهوا او خبره امغه ده په هوا او په تلل ځکه اکثریت خو د دلیل اتباع نه کوي هلته خو د شمیر اتباع کوي چې د چا شمیر زیات شو که دلیل قوي ده که کمزوری ده چې شمیر زیات ده دغه خبره حقه ده ګڼل کېږي او دا بل جانب چې دلیل هر څومره قوي وي خو چې د خلکو شمیر به کې کم ده دلیل ته نه کتل کېږي شمیر ته کتل کېږي نو په هوا او هوس پسې تلل دي د هوا او هوس د خوخو پیروي مکوه فیضلک عن سبیل الله دغه کار به گمراه کې دی الله لاره نه ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد شديد بما نسوا يوم الحساب نو په دې آیت کې ګوري الله تعالی داوود علیه السلام ته وایي چې د دې لپاره لېږلې خلیفہ کړی مې چې د خلکو ترمنځ به ته فیصله په حق باندې کوي او هغه خلک چې د دغه کار نه مخ اړوي یا دغه کار نه په گمراهۍ کې واقع کیږي ان الذين يضلون عن سبيل الله یو لپاره عذاب شدید ده نو هغه کسان چې په حق فیصله نه کوي هغه ته الله تعالی د متبعي الهوا وصف ورکړی دی همدارنګه وم وصف د دې خلکو ابتغاء حکم الجاهلیه یا د جاهلیت د حکم غوښتونکي ګوري وس جاهلیت دې څه نه وای د جاهلیت په اړه باندې هم د خلکو تصور غلط دی بدل دی خلک جاهلیت د جهل نه اخلي او جهل دې ته وایي چې په لیک لوست کې دا جاهل دی سواد بې سواد ده جاهل نه پی معلومات سره نشته ګوري په اسلام کې د قران په تصور کې د قران په اصطلاح کې د قران په فهم کې جاهل دې ته نه وایي چې په لیک لوست نه پیږي معلومات کمی یا نه خبره وي بلکې جاهل هغه چاته وایي چې هغه انکار کوي له هدایت قبلولو نه استاد محمد خطب په ډیر خواږه عبارت کې د جاهلیت معنی بیانوي هغه وایي الجاهلیت هي عدم الاهتداء بهدي الله دی الله هدایت نه منل دا چې په هر زمانه کې وي په هر شکل کې وي اي جاهليت حكم غالي شو الله حكم ما غالي خذ جاهليت حكم غالي ومن أحسن قولا من الله من الله حكم لقوم يوقنون همدارنګه الله تعالی بل صفت چې دی په حق بیان کړی هغه د نفاق صفت دی چې دا خلک منافقین دي چې څوک د الله په شریعت فیصله نه کوي او د انسانانو د وضعیت او د حالاتو د حقوقو د روابطو د تنظیم لپاره د دې د منظمولو د راجوړولو ترتیبولو لپاره وضعي قوانین جوړوي او د هوا او هوا سب بنیاد جوړوي شرعا د دې اشتقاق نه شو اعتماد په شرع باندې نه نسبت او رجوع شرع ته نه دغه خلک وي منافقان دي الله تعالی فرمایي واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يسدون عنك سدودا شکل دوی ته وویل شي چې خلق راشي هغه څه چې الله نازل کړي او رسول ته راشي نو بیا به ته منافقان ګوري چې لتانه به مخ اړي مخ به اړي زمنا بل وصف الله تعالی د دې خلکو په اړه بیان کړی چې د الله قانون نه مني د الله شریعت نه مني هغه مرض القلب ده شک مرض ده د دې په زړونو کې مرض ده او د الله په حکم او د الله په عدل باندې اعتراض ده د الله په حکم او د الله په حاکمیت او د الله تعالی په عدل او انصاف باندې په دې باندې اعتراض ده الله تعالی فرمای واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم کله چې دوی راوبلل شي دې خبره ته چې دوی ترمن فیصله وکړي اذا فريق منهم معرضون نو بیا وګورئ یو تاسو خلک ته نه مخ اړي خو که خپل غټي پکې نو بیا څه چل کوي وان يكن لهم الحق او که حق د دوی په طرف وي ګټه د دوی پکې وي ياتو اليه مذعنين نو بیا په منډه منډه ورته راځي خو په قبول په حالت کې د استسلام په حالت کې بیا ورته راځي افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون اې د دوی په زړونو کې مرض ده او چې یعنی یقیني هم دا مرض ده او که دوی په شک کې دي او یا د دې نه ویریږي چې الله به ظلم پې وکړي حیث به پې وکړي ظلم به الله پې وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ظلم پې وکړي نو دوی په خپل ظالمان دي او لسم وصف چې د دې خلکو په باره کې دغه شرک چې څوک د الله قانون نه مني هغه مشرک دی د مشرکانو پیروي د کفارو پیروي کول دي چې د الله قانون نه مني او لدان نور قوانين جوړي واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا چې کله دوی ته وویل شي چې تاسو پیروي وکوي دا څه چې الله را نازل کړي دې دا وایي چې موږ دې هغه څه پیروي کوو چې پلرونو موږ کوي دې موږ مشرکان پلرونو پلرونو خو مشرکان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانه د خلکو د اکثریت وي نو چې موږ هغه څه کوو چې پلارونه د موږ کول دي کفارو تقلید کوي او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون که څه هم چې پلارونه د دوی وي داس چې هغه څه نه پیدل او په هدایت باندې نه و نو ګوري شرک ورته ویل شوی کفر ورته ویل شوی بيديني ورته ویل شوی ظلم ورته ویل شوی فسق ورته ویل شوی اتباع الكفار ورته ویل شوی نفاق ورته ویل شوی څه شي ته دې ته چې د الله قانون دې پرېږدي او په بل قانون دې فیصله وکړي نو د دې ارڅ باوجود موږ بیا هم غلي پاتې شو وایو چې بس سیاست سیاست کار به خپل سیاست کوي او انجنیر به خپل انجنیری کوي مولا د خپل امامت طالب د خپل طالبي کوي نه دا خو د ما د دین تصور نه ده دا خو د ما د دین عقیده نه ده د ما دین خو هغه څه کې چې د الله حکم وی او یو څوک دا حکم پرې دی بل حکم مني هغه ته د ایمان نه وي هغه سړي ته مؤمن نه وي هغه ته کافر وي دا یو شمیر دا یو یو ډیر دلایل تاسو خدمت کې ما عرض کړ نو ګوري ورونو که دا مسله هم دومره مهمه نه وای دا مسله د موږ د دین خبره نه وای دا مسله د موږ د عقیده خبره نه وای نو موږ به قطعا د دې قانون اساسي سره غرض نه کړی په دې باندې به نه کوم صادراوه نه به د دې مواد څنډل وته نه به نقد ور باندې کاوه نه به د کفري ځایونه بربندول خو دا مسله د دین مسله ده او دا د علماو کار دی چې باید هغه کفر چې د دنیا کفارو په ماهرانه او مکارانه طریقه په دې قانون اساسي کې منډلې ځای په ځای په ځای کړی دی ورکه هغه باید علما او خلق ته بیان خلک ور باندې پوي کی ځکه خلک خو د دې قانون اساسي اول شروع کې چې ګوري نو چې ماشاءالله د خدای ته تاپت باندې د افغانستان لګیدل دی افغانستان د کافي پاسه سر ته لا اله الا الله لیکل دی ګوري په اول سر باندې د افغانستان ټاپه ده د دولت رسمي نشان ده او د دې نشان په اول په سر سر کې بیا څه شی ده لا اله الا الله او شروع یې هم په بسم الله باندې شوی ده الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله هم پکې شته نو نور څه غواړو خو بس اسلامي قانون ده کوم دا خو د علماو مسؤلیت ده د علماو وظیفه ده چې اول ځان په باندې پوي کې چې په دې کې آیا واقعا اسلام ده او که په دې کې کفر د اسلام په نامه باندې منډلای ده حقیقت دا ده چې د دنیا کفارو په دې قانون اساسي باندې دومره اعتماد ده او دومره قرباني د دې لپاره ورکړي چې دا په زرګونو فوجیان دلته وژل شو په سلګونو ټانګونو او تیارې دا دلته تباه شوې په میلیارډونو بلکې یو تریلیون نه زیات مصرف د دې د افغانستان په جګړه باندې وش دا ټول ارته د دې قانون اساسي د پیاده کولو لپاره او د عملي کولو لپاره او خلکو ته دوی دا وایي ټول دنیا ته وایي د افغانستان نظام ته وایي مجاهدینو ته وایي چې کلم د مذاکراتو د سولې مولې خبره من سره دي چې خان نصر ته بغوت نه وایي دا به دغه څه منل چې دا دوی ته دومره د منلو نه وایي نو بیا به دومره ټینګ پې نه درېد او دا چې دومره ټینګ پې ولاړ دي په دې کتاب کې هم دومره ټینګ کفر ځای شوی خو په داسې ماهرانه او مکارانه طریقه باندې چې عام خلک ورباندې پوه نه مفاهیم پر دې راخیست نومونه یې افغاني ورکړي عقاید او نظریات او احکام کفري راخیستي اصطلاحات ورته افغاني کارولي ترڅو چې خلک ور باندې پوه نشي او د دې په خلاف باندې خلک راپورته نشي ګوري د منګه جنگ او جګړه کړي چا په خلاف ده نو هغه د دې وجنه نه ده چې د امریکایانو سترګې شنې دي رنگونه سره دي هغه د دې وجه نه نه چې د ویستان زیړ دی موږ ویستان تور دی هغه د دې وجه نه نه چې د انګریزي وایي موږ پښتو یا فارسي یا عربي یا بل ژبه وایي هغه د دې وجه نه نه ده چې د دوی قدونه جګ دي د موږ قدونه درمیانه دي یا ټیټ هغه د دې وجه نه نه ده چې موږ ګندمي رنګ یو دوی په یو بل رنګ کې نه د موږ جګړه له دوی سره د عقیده په بنیاد ده د مفاهیم په بنیاد ده د قانون په بنیاد باندې ده او کوم قانون چې دوی راوړل دا قانون موږ نه منو او کوم عقیده چې دوی راوړل دا هغه موږ نه منو اوس که دغه عقیده چې دوی راوړل ده دغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دغه نظریات چې دوی دلته را صادر کړی دي دغه نظام چې دوی دلته جوړ کړی ده که دغه نظام یو امریکایي نه یو پښتون راته چلوي نو که امریکایي دا نظام چلاوه او دا قانون عملي کاوه بیا جهاد رواو او چې اوس یو پښتون عملي کوي نو بیا به جهاد درو دا پښتون به نه کافر کیږي هغه امریکایي به هم دغه شي کافر ګڼل کېده او پښتون په دې چې باندې بیا کافر نه ګڼل کیږي او بیا یو ډول منافقان او په ځل کې خیرن خلک هغه به راپورت شوی چې دغه نو ځوانه جانب افغانان دي دغه د افغانانو ترمن جګړه ده دغه نو وطن تبا کول دي خپل ولس تبا کول دي خپل خلک تبا کول دي د نظام حکومت کې افغانان دي مجاهدین کې دم افغانان دي دا نو دې خلکو ته موږ د پښتنې ته کوو چې خلکو که په دې باندې ایمان لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر و نو خو بیا به دا مر سره منی دغه حق پیغمبر د چا په خلاف جنگیده د خپل قوم په خلاف باندې د دې جنگ له چا سره و لا ابو لهب سره و لا ابو جهل سره و د قریشو خلک د تربرونو سره و د تر د زامنو سره و د خپل کلیوالو سره و د خپل هغه قوم سره چې دی د مغوی له نسل او د مغوی له کورنۍ و د خپل قوم د خپل جهاد خپل غزوات خپل ټول جدوجهد د خپل قوم په خلاف باندې کړی نو بیا خو به دا نه سره او کله شروع نه دا نه منې چې د الله پیغمبر باندې تاسو یې کار تاسو یې کار که د الله د پیغمبر پیغمبرۍ باندې ایمان لرئ نو بیا دا خبر خو باید په طبیعي ډول ومنئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل قوم په خلاف جنګېدلی ولې د نظریاتو د عقیدې اختلاف نه که د نظریاتو د عقیدې اختلاف د ما چې پښتون یم د بل پښتانه سره راځي نو باید په دې ځونه شرمېږم ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو لهب په خلاف جنگېدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل هغه تر په خلاف باندې جنگېدل چې ویل زه مسلمان یم او اسلام راوړی عباس رضی الله عنه او چې کله اسیر شو د بدر په جګړه کې بالکل کټ مټ یې امغه معاملې ور سره کول چې د کفار سره کوي هغه ته یا رسول الله زه مسلمان یم مجبور وم د خلکو په زور را وستل یم ولكنك في الظاهر كنت علي او کما قال صلی الله په کاره خو ته زموږ په خلاف ته خو د دوی په صف کې ولاړ مکه چې به فدیه ورکړي چې دا څنګه دوی ورکړي فرق دې نشته له دوی سره او که الله د تا په زړه کې د ایمان خیر وویني واقعا موجود وي دا څه دې چې ورکړي دي د دې نه به الله نور ډېر دی چې ایمان دې رښتینی وي خو ته اوس د دوی په صف کې وي ما معامله به در سره کېږي چې کوم دې دوی سره نو دا خبره اسی او تبلیغات دی د دښمن لخوانه د خلکو تیر وستل دي چې وای اوس هم د افغانانو په خپل منځ کې جنګ که افغان دیموکراسي راته عملي کوي نو دا دې نه کافر کیږي چې امریکا یې عملي کوي دا هغه دې کافر کیږي امریکا دې په دیموکراسي کافر کیږي افغان دې نه کافر کیږي امریکا دې په لیبرالیزم باندې کافر کیږي افغان دې نه کافر کیږي امریکا دې په سیکولریزم باندې کافر کیږي افغان دې نه کافر کیږي دا کوم منطق شو دا خو بيخي یو عقل هم نه مني د موږ د جګړه د جهاد د قرباني د شهادتونه د جدوجهد د تکلیفونه د غرونو شپې د مسافرۍ د ځانونه دا خو ټول د عقیدې لپاره دا خو د رنګ لپاره نه دي چې تر سترګې امریکایان د پاتې پروا نه کوي چې سترګې امریکایان د لاړ شي چې هغه د موږ بدل کړو نه د موږ جنگ د عقیدې لپاره ده د اسلام د حاکمیت لپاره ده د اسلام حاکمیت چې هر څه یې مخنیوي کوي هغه موږ دښمن ده که عربي وایي که پښتو وایي که ترکي وایي که بلوچي وایي که هره ژبه وایي چې د اسلام حاکمیت نه مني او د اسلام په خلاف باندې خپل قوانین راوړي په خلکو باندې د زور او د تزویر او د زندان او د فشار او د بم او د باروتو او د چاپو او د تشدد په نتیجه کې په خلکو باندې تحمیلوي دا خو موږ نه نو ورونو خبره دا ده چې د حاکمیت او د قوانینو جوړولو او د تشریع دا تصور په اسلام کې دا څه یو نافله خبره نه ده چې نوافلو په درجه کې وګڼو کوم کړه کړي کوم نه وکړي پروا نه کوي نه بل دین اسلام نه صحیح کیږي بل دین ایمان نه صحیح کیږي نو ځکه موږ شرعا مکلف یو چې د دې قانون اساسي په اړه باندې شرعي موقف هم خپل په نظام ته کوم خلکو ته وایي او هم له خلق سره دې په بنیاد باندې معامله ځکه دا نظام له موږ سره دې قانون په بنیاد معامله کوي هغه دا قانون معنی کنه کدا معنی تاسو سره تعامل کوم کدا نه معنی تاسو سره دې تعامل یا دې سره جنگ کوم جګړه دې سره کوم هغه په خپل دا محک او معیار ګرځولای دی وخت چې دا تور کتاب دې محک او معیار ګرځولای دی دې تور کتاب په جندل او په دې باندې ځان پوه کول د ملایانو ته تر څه زیات ورته ضروري د زید او عمر تر جګړې دا ورته ضرور دي تر منطق او فلسفې دا ورته ضرور دي تر تاریخ او جغرافیې دا ورته ضرور دي تر فلکیات او اجرام سماوي پیژلو دا ورته ضرور ځکه دا د کفر د ایمان مسله ده په دې باندې به یو ځان پوکوي او بیا به خلکو ته بیانوي ځکه د خلکو د ایمان ساتنه په دې باندې علما او نه الله عهد اخیسته چې بیانوي به خلکو ته او په صحیح بیان تبیننه للناس ولا تکتمونه پټوي بیانه